الا بالحشیش چی یو نوع دی حیوان وګوری چی آ ژوند نشی تیرولای مګر په وښو باندی به یې تیری استیقن نو ده په یقین کی دا خبره رئیسی ان الله دبر له مرعا فیه حشیش کثیرا چی خدای پاک په دغو حیواناتو پاره داسی یو چراګاه انتظام کړی وی چی په هغه کی به ډیر واښه وی هسی تاسو خپله سوچ وکړو اوس یو قسم ځناور دی مثال خدای پیدا کړ اچه مونږ ته دا پته ده چی دا ځناور هغه فلانی قسم خوراک کئ دی نه بغیر بل هیڅ نه خوری خود به خود به مونږ ذهن کی دا رادرومی چی دا خدای پیدا کړی دی دا خدای پیدا کړی دی اوس په مقصد دا ده چی د داسی چراګاه ورته چه کئ انتظام کئ د داسی چراګاه به ورته انتظام کئ چی دا قسم واښه به یی پکی ښه په کثیر مقدار سره چه دو ساتی کنی بیا خو به دو مړیږی. نو اوس چی حضرت انسان هغه مقصد دا دی چی خدای پیدا کړی دا او د ده تربیت هغه مقصد دا دی چی د دغو شیونو بغیر د علوم شرعیه و بغیر ممکن نه ده چی د تربیت وسی نو خامخا به ورته دا خدای پاک چه کئی پیدا کئی ا د خدای حکمت تقاضی دا دی چی دا به چه کئی ورته پیدا کئی تاسو په دې خبرې پوه شو نقل خرافات خرافات نباشد نقل د خرافاتو خرافات نه خو اسی مثال په طور درته ذکر کوم ایو یو ټیم کې هغه ډیر اوړه ګرانیدل که یاد مو دی نقل کفر کفر نباشد نو یو توری خیل ورتیلا توری خیل چې کډیر خدای ګران کې خزان ته رټای خو لا به مو مړه یا کنی رزق په بیا راکای که په لک روپی بوری خو بیا به مقصد رزق خو به راکای نو مقصد دا ده چی الیاذ بالله نکړی کفر کفر نه باشه ته ډیر چی ځان ته ګرانای که ډیر ګران کی کنه هغه غریبان خو ساده یی خو په دغه نیت نه ویلی کنه مقصد هغه نه خو مقصد دا چې کډیر ګران شي خو بیا چې خدای پاک یو ور پیدا کړی نو رزق ورته چې کوي رسي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين شاه جی دغه سی خبره وا اذا را نوعا من انواع الحيوان لا يتعايش الا بالحشيش دالته توری خیل ستا په کیزی پیژنه خو چې خپه نشي ما ته خپل توری خیلو دا کیسه کړې و نو زه څوک شاجی لا يتعايش الا بالحشيش استيقنا ان الله دبر له نو دبه دا یقین پیدا شي چې الله تعالی به دې پر دې یو چراګاه انتظام هم کړی وي فيه حشیش کثیر چې په هغه کې به ډېر ګڼ واخی فکذلک المستبصر فی صنع الله نو دارنګه چی کوم سړی دی الله تعالی هغه صنع ته دی الله تعالی هغه کړو ته وګوری چی کوم شیونه ده خلق پیدا کړی دی یستیقن ان هنالک طائفه من العلوم او دی انسان په احوالو نظر وکی نو ده به دا یقین پیدا شی ان هنالک طائفه من العلوم چی دلته داسی څه علوم پکار دی یو ټولی دی علومو یسد بها العقل چی هغه سره هغه عقل چی کوم خلت وی دی عقل کی کومه خلا وی هغه به په هغه سره پور کیږی فیکمل کماله المکتوب له نو هغه کمال مکتوبه للعقل به بیا کمال ته رسی اوس هغه طایفه کوم دی هغه طایفه دا علوم خمسه دی دا علوم خمسه دی چی دغه مقصد دا دی چی ضروری دی نو دا علوم خمسه الله تعالی یعنی علم دی توحید والصفات دارنګه علم العبادات، علم الارتفاقات، علم المخاصمة، علم التذکیر بآلاء الله، بأیام الله، بوقاع البرزخ والمحشر الی غیرها دغه علوم چی دی آ دا پنځه قسمه علوم دی چی په دغه سره دی حاصل کی انسان دی به کمال مطلوب ته چه سی ورسیږی نو اوس دا علوم وا اوس دی درته تشریح کئی بیا به دا علوم یعنی دا علوم خمسه هلته په ازل کی مقصد دا دی چی متعین شو بیا خدای پاک هغه فرشتو ته په دوهم نمبر په هغه وجود اول هغه فرشتو باندې روغورځاو چې په د ازل کې دا متعین شو نو دې ته کلام نفسی وایی تشریح به بیا درته کوم او بیا هغه وجود اول هغه ذلی روحانی هغه فرشتو په هغه کې ورک بیا اسمانی دنیا ته ورک دای دوم روحانی وجود سو او په دریم نمبر کې انبیاء ته چک هغه ورک او انبیاء په واسطه سره به دا علوم مونږ ته چسله ورسیدل او دا علوم چې کله مونږ ته ورسیدل تاسو موږ مکلف شو په دغو علومو باندې او پته ولګېدله چې نوع انساني به بانګې دهل سره دا نارې کوي چې زه د چه یم مکلف یم او بل شی د مکلف نه او دا د موږ سو مقصد و دا خو مې هسې غټ غټ درته وویله نور خو په دې کې ښه مسایل دي تر باب پورې خو ما ویله وبه رسېږي خو ډېر د نه رسي بیا به انشاءالله آینده فرصت کې وایو خبره ډېره اهمه ده په پوه شي خیر الدین الله الرحمن الرحیم لا بد لتربیت الانسان من العلوم الخمسه دا خبر بیان مو کړی و چې انسان په تربیت کې او په اعتدال د مزاج کې او په اصلاح دی امورو کی شریعت طرف ته چه ده محتاج ده نو اوس دا خبره بیانوی چه تربیت الانسان دی پاره دی علوم خمسو نه چه ده ضروری ده هغه یو علم التوحید والصفات ده چه علم کلام ورته وایی علم کلام چه دی الله تعالی ذات او صفات بیانی پکی دی باندې تربیت الانسان دا تربیت الانسان دی پاره دا علم چه دا ضروری ده ځکه چه الله تعالی خالق ده او انسان دا مخلوق ده بیا چه کله یو انسان په خپل خالق باندې علم نه یی بیا به نور کمالات دی چیرته حاصل کړای سی دارنګی انسان چی دی زندگی تیری ټیم تیری د شریعت امورو مطابق نو هله به دی تیرولی شی چی ده د الله تعالی په صفاتو باندی علم وی ځکه چی ده دا علم وی چی الله تعالی سمیع ده بصیر ده علیم ده نو هله به بیا دی په خلوت او په جلوت کی د الله تعالی نافرمانیګانو نه ځان ساتی دارنګي علم العبادات تا دا دی اغا علوم خمسونا دا چی تربیت الانسان دی پارا چا دا ضروری دا علم العبادات چی دا دی خپل منعم حقیقی دی اغا عباداتو کی اغا تا تضرعو کی اغا تا خشوع خضوع کی بل علم, علم الارتفاقات تا چی ټیک ته انسان خو اصل کی اصل زندگی خو هغه اخروی زندگی ده چی هغه پاره به دی تیاری کئی خو بیا هم دا ژوند انسان ته خدای پاک ورکړی ده په دی کی به دی ټیم تیری ماده خدای ورکړی ده په دی کی به ده توالد و تناسل طریقی وی مناکحات به یی بیع به وی دا کیسې به یی نو دی وجوهاتو په بنا باندی انسان ته به څه نا څه اندازې کی علم الارتفاقات هم حاصل وی یعنی علم الارتفاقات دا مقصد چی دا سی شیونو علم چی په هغی ذریعه سره بیا دی په آسانی سره د زندګی تیرولای شی او بل علم علم المخاصمه دا به هم ده ته څه درجی کی وردرومی علم استدلال چی ورته وایی ځکه چی بی دینه خلق په کم فهم خلق په کج ذهن خلق په په دین باندی مختلف قسمه شبهات او اعتراضات کئی نو دی به بیا سبا دی ایغه څه کوي دفعیه کوي نو دا علوم چی دی دا علوم انسان دی پاره چی دی ضروری دی بل انسان با علم وی تذکیر بی آلاء اللہ بی ایام اللہ بی وقائع البرزخ والمحشر دی اللہ تعالی نعمتنا پا ایغو اقوام باندی چکم دی اللہ خبر منلی دی الله تعالی عذابونه په هغو اقوامو باندې چې د الله او د الله رسولو خبرې نه یې منلې په دغو شیانو به یې علم وي ځکه چې دا ترغیب او ترهیب دپاره یو شافي شی وي دارنګې په وقایعو د برزخ او محشر په دغو شیانو به یې علم وي بهر حال دا علوم خمسه دا تربیت الانسان دپاره چې دي ضروري دي اوس چی دا علوم خمسه کله دی انسان تربیت تی پاره ضروری وو نو اوس الله تعالی په ازل کی چی نوع دی انسان ته وکتل او استعداد دی انسان ته وکتل نو دا علوم خمسه ا دا چی دی الله تعالی په علم ازلی کی متعین شو دی نه اشاعره او مقصد دا دی چی اهل سنت والجماعت هغه تعبیر په کلام نفسی سره کئی چی تاسو وایی چی یو کلام کلام لفظی دا او یو کلام کلام نفسی دا ا دی الله تعالی صفت هغه کلام نفسی دا او کلام نفسی قدیم دا ادا دی الله تعالی صفت تا ا کلام لفظی دا حادث تا دا مخلوق تا او دا دال وی پچا باندې پاغه کلام نفسی باندې نو دا تعین دی دی علوم خمسو الت په علم دی بار تعالی کی په ازل کی دی دغ تعین نام تعبیر دو پچا سره کئی کلام نفسی سره کئی بیا خدای پاک دی علوم خمسه و ته یو ذلی او روحانی وجود ورکړ، اول نمبر هغه یې د چا سره ورکړ هغه چه الله تعالی ته خو دا پته وه چه انسان مصلحت د پاره د فرشتو نه بل انفع شی نسته او فرشتی فرشتی دا انسان دی پارا دا چه دی انفع دی له ټولو نه او دا فرشتی انسان دی پارا بلکل داسی دی لکه تاسو او مونږ پارا قوا عقلیه دی تاسو او مونږ قوا عقلیه دی کنه عقلی قوتونه یعنی حس مشترک خیال قوت واهمه متصرفه حافظه بلکل دا انسان دی پارا دا فرشتی دا دی قوا عقلیه غوندی دی لکه سبا به بیا د دې نور مزید تشریح درته کوم نو دی وجوهاتو په بنا باندی هغه چې کوم ملأ اعلی دی هغه مقرب فرشتي دی نو بیا دغه علوم خمسه دغه ته خدای پاک یو ذلی او روحانی وجود ورک دی ایغو په ارواحو کی ایغه ته مقصد دا چې دا وګرځول بیا دوم نمبر کی چی کله به دی وخت ته دا شرعیتونه چی راغلی دی په مخ دی مځکی باندی دا دی وخت تقاضو مطابق راغلی چی کله به نوع یعنی مقصد دا دی چی دی نوع انسانی هغه به تغییر دی دولو او دی مللو تقاضا وکړه چی دا دولت او ملت تی اوس چی سی دا دی بدل سی او دا اوس هغه چی کوم اصلی ملل و هغه اوس ختم شوی دی دی نبیانو او اوس پکی ته خلقو تحریفات کړی دی نو بیا به د خدای حکمت تقاضی دا وی چی دا نظام دی چسی بدل شی نو دی دی دی پاره با بیا خدای پاک دغی علوم خمسو تا یو دوم وجود ورک روحانی پا عالم سما کی پا عالم سما کی او بیا با دا عالم سما نا دغه علوم خدای پاک اسکا دی خلق باندی چکړه ارنازل کړه پا انبیاء باندی او په هغی واسطی سره به بیا دا علوم خمسه چاته رسول دا به مقصد دا دی چی هغو به بیا خپلو امتیانو ته رسول نو امتیانو به د توحید او د صفاتو او تذکیر بیا لا اله تذکیر مقصد دا دی چی بی ایام الله ادی دغو شیونو نه ټول امم په ټول په دی باندی متفق دی او ټولو نبیانو به دا دعوت کار چه کاو په داسی طریقی سره راړاو او په دی ذریعه سره په دی طریقو سره د انسان بیا چه کوم د انبیاء دور ته شی پیش که د علوم خمسه او دوی ته وړاندې کړو او مونږ ته د انبیاو په واسطې سره دا شیونه چه دي رسیدلی دي نو دا دغو باندې انسان چه وګرځیدو مکلف وګرځیدو چه انسان به چه کئی دا کئی نو دی انسان ورستو به بیا خلاصی دی باب کی درته وای چې دی انسان نوع دا تقاضا ده چې زدی چیا مقصد دا چې مکلف یعنی نوعی د انسان هغه صورت نوعیه او د ده په دې مخصوص انداز باندې وجود دا د دې تقاضا کوي چې زه د چه مکلف یم ځکه انسان مکلف ته او نور شیونه مکلف نه دي دا خبره شاه صاحب په داسې انداز درته ثابتوي خو ګوره دا خو مې هسې حاصله خلاصه درته وویله اوس حجت الله اصل کې عبارت مشکل وي عبارت نه کثیر باصل اوس عبارت ته ګورو چې عبارت بالکل ولګي بیا به دا خبره چه د چوره ما درته وکړه دا به تاسو ذهن کی کینی کنی هسی حاصله خلاصه خو چه ډیر ذهین سړی ایله ورته یوه ورځ یادیږی دوهمه ورځ بیا هغه خلاصه یې له ذهن نه چی وتلی وی نو داسی عنوان به ورته کیږو لا بد لتربیت الانسان من العلوم الخمسه تربیت دی انسان دی پاره دی علوم خمسه ونه چه دا لابدی دا چه اغا دا دی لا مغلقا په داسی مغلق طریقې دی بیان نسی لا یناله الا من ينظر وجود مثله چې نه حاصلی بیا دی لره مگر هغه کس چې دی هغه غوندی وجود او وجود دی مثل دی نادر وی یعنی دا علم کلام مسائل دی سړی خو په آسان انداز کې چکی بیان کی چې هر سړی په پوهیدلای شی عقل انسانی داسی نه چې چیرته داسې یو کس په پوهیدلای شي چې د هغه وجود د هغه مثل وجود چې وي نادر وي یعنی یو نه هم په پوهیدلای شي نه ښه وضاحت سره د دې مسلو وضاحت پکاري فشرح هذا العلم بالمعرفة المشار الیها بقوله نو خدای پاک د دې علم تشریح کړی ده په معرفت سره چې هغه مشار الیها ده په دې قول دی الله تعالی کې سبحان الله وبحمده نو په سبحان الله کې ټول هغه صفات سلبیه او ته ګوره چه ده اشاره ده او په بحمده کې بیا ټول صفات ثبوتیه او ته اشاره ده شجی مخ کې مې دي صفات او تشریح درته کړې و فاثبت لنفسه صفات يعرفونها بیا الله تعالی ګوره پدې کې او ګڼ شی آیتونه پدې دلالت کوي چې الله تعالی خپل ځان پر صفات ثابت کړی دی یعرفونها چی بندگان هغه صفات پیژنی کله به الله تعالی وایی زه سمیع یم بصیر یم علیم یم قدیر یم شائی یم مرید یم دا ټول صفات الله تعالی ځان دی پاره ثابت کړی دی ویستعملونها بینهم او دا خلق دا صفات خپل مابینس کی سره استعمالی او دا یو مانوس غوندی صفات دی چی داسی مقصد دا دی چی غیر مانوس شئی نه ندی ٹھیک تا په تاسو کې د موجود دي دي شبح خو ګوره د تاسو صفاتو او د ما په صفاتو کې چدا ډیر فرق تا اعلی سمی دا خدا سے نه لکه تاسو موږ سمع چې د اعلی محتاج ده او یو محدود سمع ده الله تعالی بصیر دا خو د تاسو موږ غوندې بصارت نه چې مقصد دا چې د آلات محتاج ده یو محدود ده نه په بوش الله تعالی سمیع ده بصیر ده څنګه د شان سره لایق دي واثبت مع ذلك الله تعالی دی سره سره دا خبره هم ثابت کړی دا انه ليس كمثله شيء في هذه الصفات چې په دې صفاتو کې دغه د سره د مثل یعنی دغه د سوک نشته چې د سره شریکی پکې یعنی په نفس دې صفاتو کې خو موږ سره شریک یو خو د صفات او د موږ صفات ما بینس کې ډیر چدا تفاوت تا ډیر تفاوت تا ثم فسر عدم المماثلة بامور بیا اوس ولی مماثلت نشته ولی خو باری تعالی علم دا مونږ علم دا ولی مماثلت نشته نو بیا دی عدم مماثلت پس امور سره تشریح شوی دا چی هغه درته بیان سی پته بخپل درته ولګی چی وی دی الله تعالی علم دی ما علم کی خو ډیر چدا فرق اسی مشت نمونه خرواری بشاسه وی چی زت بیان کو وګوره کنه ثم فسر عدم المماطلة بأمور بیا تفسیر کړی سوی دا دی عدم مماطلت په امور سره نستبعدها فی جنسنا چی هغه مونږ په خپل بنی جنس کی یعنی بنی جنس کی چی مونږ سره په جنس کی شریک دی مونږ په هغی کی هغه امور څه ګڼو مستبعد ګڼو چی هغه تاسو ته مونږ کی حاصلیدلای نشی مثال په طور باندی ان یقال یو سړی د مثل ان یقال ویل شي یعلم عدد قطر الامطار باری تعالی دی باران دا قطرې ورته معلومی دي عدد و عدد رمی الفیافیه الله تعالی ته دی چټ دی المیدانونو دغه شګو هغه تعداد معلوم ده وعدد اوراق الاشجار دنیا کی چی سونه دا بوټی دی سونه پیدا کیږي دی مخ کې وو د ټولو پانی ورته معلومی دی چی دونه دی وعدد انفاس الحیوانات چی کوم په ته په بسترو کی پټ یی نه نه په کوټی کی یی دروازی دی درپسی تړلی دی او زړه کی سر تیری هغه خدای پاک چه کئی اوری ونحو ذلک نو ته رشتیا ووایه د ده علم د ده سمع د ده بصر مونږ وال غوندی شو نه ډیر چه دا فائق تا ببی تفا و تیرا اس کجاست تا بکجا شجی نو یو دا د انسان پر علوم خمسو کی علم التوحید والصفات انسان په ضروری ده ځکه چی دی خالق وپیژنی دی خالق صفات وپیژنی اله به بیا دی مقصد دا دی چی ژوند دا به اسلامی اصولو مطابق تیرولی شی ومنها علم العبادات او بل انسان پرا هغه علوم خمسو کی دوم نمبر دا علم ضروری ده چی دبا په عباداتو علم وی سنگا بز دی اللہ تعالی عبادت کو نیازمندی ذکر چی منعم حقیقی تا تضرع پکار دا عجز پکار دا بندگی پکار دا او بل چونکه ټیک ته انسان خدای پاک اصل مقصد هغه اخروی ژوند تیاری دی پاره به دی دی ژوند کی کار کئی خو بیا هم انسان ته خدای پاک دا ماده هم ورکړی ده او شهوات او دا قوتونه ورکړی دی نو دی وجه نه به دی خامخا دی خبرو ته هم ضرورت تا چی دی معاش سره هم تعلق وساتی نو دارنګ الله تعالی ورته علم الارتفاقات دا هم دی ضروریاتو نه دی انسان ومنها علم المخاصمه او بل علم دی چا دا مخاصمه دا علم دی جدل دا علم دی مناظره دا دیر کله تب بیا دی تا دین باندې مخالف خلق اعتراضات کئی نو دی اغنا جوابونا دا دی علوم خمسه نه دا آنی ان النفوس السفلیه یعنی مقصد دا دی چی نفوس سفلیه یعنی کم ذهن خلق اذا تولدت بینها شبهات کله چې دو مابینس کې شبهات پیدا سی تو دافع بها الحق چې پیغه سره به دو حق دفع کوي کیف یحل تلک العقد نو دا عقدی بس سنگ کلاویگی دا علم انسان دی پارا چدا ضروریاتو ندا ومنها ابل دی اغو پنزو علومنا علم التذکیر بی آلاء اللہ دی اللہ تعالی نعمتونو دی اللہ تعالی احسانات خپل بندگانو سرا هغه سره هغه باندې به علم وي لکه په موسی علیه السلام د قوم باندې خدای احسانات وکړه او علم بایام الله او د ایام الله یعنی هغه انواع د عقوبت باندې به علم وي په هغه باندې به علم وي لکه مقصد دا دی چې فرعونیان دا خدای چه کړ غرق کړل دارنګې مقصد دا دی چې نور واقعات وګوره شاجی و بوقائع البرزخ والمحشر اپ وقائع دی برزخ او محشر باندې به هم علم وی دی ټولو شیونو نو دا علوم خمسه دی چی تربیت الانسان دی پارا لابدی دی دا علوم خمسه حتا سوچو که دا مش ټول علوم چی را درومی کنا ټول پدی کی چی دی مندریج دی دا اوس چی دا چور علوم دی دا ارتفاقات وال دی دا سائنسونه دی دا شیونه دی دا کسی دی او یا علم المناظری علم دی چی خپل هغه به دفع کای خپل به ثابتای مذهب او بل بچکای دفع کای هر انسان په طبیعت کی دا شی پروت چی خپل مدعا ثابتای او بل والا چه کئی مقصد دا چه دفع کئی شا جی فنظر الحق تعالی دی پر تاسو عنوان لگولی سو تعین العلوم الخمسه فی علمه الازلی تعین دی علوم خمسه په علم ازلی دی الله تعالی کی فنظر الحق تبارک و تعالی فی الازل الى نوع الانسان نظر کا اللہ تعالی پا ازل کے نوع دی انسان تا پا ازل کے خدای پاک نوع دی انسان تا نظر وکو و الی استعداده الذی یتوارثه ابناء النوع او دی دی استعداد تا دی دی نوع استعداد تا نظر وکړو چی هغه متوارث وی دی ابناء النوع کی یعنی یو پی در پی یو هر یو کی دا چه کیږی هغه استعداد را چلیږی ونظر الی قوته الملکیه او خدای پاک نظر وکړو قوت ملکیه دی انسان تا والتدبیر الذی یصلحه من العلوم المشروحه هغه تدابیرو ته چه هغه د دوی اصلاح کئ د علوم مشروحو نه حسب استعداده مطابق د استعداد د انسان نو چه خدای پاک دغو ټولو شیونو باندې نظر وکړ فتمثلت تلک العلوم کلها فی غیب الغیب نو دا علوم خمسه ټول متمثل شو په غیب الغیب کی یعنی په علم ازلی دی الله تعالی کی غیب الغیب نه مراد څه ده علم ازلی دی الله تعالی نو چې دا خدای پاک دا ته وکتل چې دا خو انسان پر ضروری علوم دی نو دی الله تعالی په علم ازلی کې دا متمثل شو دی الله تعالی په علم ازلی کې دا ټول علوم متمثل شو محدودتا و محصاتا خ محدود طریقے سرا او محصات طریقے سرا دا علوم طول دی اللہ تعالی پا علم ازلی کے متمثل شو وهذا التمثل هو الذي يعبر عنه الاشاعرة بالکلام النفسی ادا تمثل هغه دا چی دین اشاعره تعبیر په چا سره کئی په کلام نفسی سره کئی هغه کلام نفسی دغه شای ده چی د الله تعالی صفت ده او قدیم ده او له جنس د حروف او د اصوات او ددی قبیلی نه نه ده دا هغه کلام نفسی ده وهو غیر العلم وغیر الارادة والقدرة او دا دی علم نه علاوه شی ده دا کلام نفسی ځان له یو صفت ده صفت تی علم کی مندرج نه ده ادا غیر دی ارادی ده او غیر دی صفت تی چا ده قدرت ده ثم لما جاءت وقت خلق الملائکه بیا ما درته ویل چې الله تعالی ته خو دی علم و چی انسانانو پاره ټولو نه انفع خلق څوک دی هغه ملائکه دی نو دا هغه وجود دی ته عنوان تاسو کیښودلای سو الوجود الاول الذلی والروحانی للعلوم الخمسة وجود اول ذلی او روحانی دی علوم خمسة دی علوم خمسة اولنی وجود ذلی او روحانی چی بیا دا علوم خمسة ته خدای ورک هغه مقصد دا دی چی دی فرشتو په هغه سره ورک هغه ته دی القاء وکړه دی دغو علومو نو دغه چی مونږ ته کوم نسبت ته دارنګه هغه نوع دی انسان ته سبا به بیا دی خبری مزید تشریح درته کوم دارنګه یو نوع دی انسان ده یو هغه دی ټول دی انسانانو مجموعی هغه چی کوم نوع ده هغه ته خدای پاک هلته یو صورت ورکړی ده چی هغه نوع دی انسان دی پاره بیا دا فرشتې داسې مثال لري لکه تاسو او مونږ دې وجود دې پاره دا حواس خمسه باطنه قوا چې کوم حیثیت لري دارنګې هغه نوع دې انساني متمثل بصورتین پاره د فرشتې داسې چکه مقصد دا دې چې هغه لري خدامې دي او داسې حیثیت ورپاره لري بیا به سبا دې دې خبرې تشریح درته کوم وضاحت سره انشاءالله مثالونو سره ډیر عجیب بحث ته دا شه جی خو نن بیا دا ځای ته نه رسیږي خبره او دای موقع نه ده هلته بیا تشریح ده شه جی خو دونه قدر به تاسو یاد ساتو چې د فرشتو نسبت نوع د انسان ته داسې ده لکه نسبت د قوا عقلیه تاسو مونږ کې یوتا نو چې کله دغسې خبره وه فاوجدهم بکلمة کن بمحض العنایة بافراد الانسان نو الله تعالی دا فرشتے دا په کلمې د کن سره پیدا کړې دا محض عنایت ته په افراد انسانیو باندې چه وروسته به افراد انسانیه را درومي او دا فرشتې هغو پاره چه دي مفید دي او ممید او معاون به یی نو خدای پاک خالص احسان وکړ په افراد انسانیو باندې او فرشتی یې ورته پیدا کړې دو خدمت دپاره چې دو به بیا دو ته به فائدې کی فاودع فی صدورهم ظلا من تلک العلوم المحدوده المحصات فی غیب غیبه بیای اوغرزاولای خدای پاک ودیعت کی خود په صدور دو دیو کی اغا یو ظل دی دی علومنا چی اغا محدود او محصات په غیب الغیب کی دی اللہ تعالی په علم ازلی کی چی دا کم علوم خمسه محدود او محصات بیا د دې یو ځل او یو روحاني وجود یې د فرشتو په سینو کې چکه وغورځاوه تاسو په دې پوه شو دا هغه وجود اول ذلی او روحاني سه د دې علوم خمسه و دپاره سوچ تو تکو په چوره طریقې باندې انسان تکلیف تر ثابتې اوس انداز ته ګورو فتصورت بصورت روحیه نو دا ملائکه بیا متصور اسلی په صورت روحانی سره والیهم الاشارة فی قوله تعالی وتبارک دې ته الذین یحملون العرش ومن حوله مخکې مې بیان ته کړی دې فرشتو حملة العرش بیا وجود ثانی بیان کړي الوجود الثانی الروحانی للعلوم الخمسه وجود ثانی او روحانی دي علوم خمسه و بیانې ثم لما جاء بعض القرانات قرانات لفظ راغی دلته د عام شارحین دا په زمانې په لحاظ سره اخلی زمانې معنی کوی بیا چه کله رالی بعضی زمانې خو دا اصل کی قرانات دا د علم نجوم یوه اصطلاح ده قرانات چاته وتایی قران او نظر الکوکبین اذا اجتمعا فی برج واحد و درجة واحدة دوه کوکبه چی کله په یوه برج کی سره جمع سی او په ایکه یوی درجه کی سره جمع سی نه تاسو اوس لا برج پیژنو او نه درجه پیژنو دا دوه اسمانونه تقسیموی اوس یی درته تشریح نسی کولای دوه اسمان دا ټول دا حصی تقسیم کړی دی دولسو هغه ته دولس بروج دی شپږ بروج هغه شمالی حصی کی دی شپږ بروج چه دی جنوبی حصی کی دی او بیا دو هر درجه دو چیر دایره ای بیا دو آ تین سو ساٹھ درجو ته چکه تقسیمه ای ځکه په هری درجه کی چلور زاویه قائمه را درومی هر زاویه قائمه نوی درجی یی نو تین سو ساٹھ درجی چه کیږی په دی کی جوړیږی بیا هر درجه دو تین سو ساٹھ ثانیو ته تقسیمه ای وهکذا دی علم هیئت مسئله ده خو هسی دوره غټ غټ می دا ټکی درته وکړه دا لی بیا د سبق ځای ته نه رسی کله به وخت سره بیا ان شاءالله تفصیلا درته ووایم شاه جی یعنی دالته دوره پکار ده دالته نور وضاحت پکار نه ده دی علم حیات مسئله داسی مسئله ده نو قرانات دی تو تای قران اصل کی آغا کوکبین چی کلا پیو برج کی سر جمع سی پیوی درجے کی بیا دی اجتماع تا دو قران او نظر وائی نو دا خوشا سے مخ کی ثابت کڑی وا چی دی علویات و سفلیات کی تاثیرات شتا نو چه کله داسی ستوری په داسی په انداز سره جمع شی چه آد دی تاثیر تقاضا کئی چه دا بادشاہی دی بدل شی دا مقصد دا دی چه امت په جای باندی دی بل امت رئیسی نو چه کله داسی تقاضی رئیسی نو په دغ وقت باندی بیا دی اللہ تعالی لطف وشی او دی اغا فرشتو سینونا بیا دغا عالم سما تا دا شای چکی دا علوم خمسہ عالم سما تا راڑی لکه په هغه لیلی مبارکی کی بیا خدای پاک مقصد دا ده چکړه شب قدر په شپې کې بیا دغه ټول علوم خمسه دا مقصد دا چې آسمانی دنیا ته راوړو آسمانی دنیا ته بیا دی ایغنا حسب المطالب په حضور صلی الله علیه وسلم باندې چکیدل نازلیدل او ایغ بیا مونږ ته بیانول او مونږ اوس په ایغ احکامات باندې چیو مکلف یو ولی مکلف یو ځکه چې مونږ انسانانو او مونږ تربیت لپاره دا علوم خمسه چه دی ضروری دی ولی ضروری دی دی الله تعالی په علم ازلی کی دا خبر ده چه دا علوم خمسه دی انسان تربیت لپاره ضروری دی نو ذکر دا تکلیف دغه شاید مونږ مکلف یو تاسو په دی خبری پوه شو شاہ جی ثم لما جاء بعض القرانات تاسو یوز دا سمانه کو المقتضیه په ډیر نسخو کې بدا لفظ المقتفی دا غلط تا ثم لما جاء بعض القرانات المقتضیه بیا چی کله مقصد دا دی چی هغه بعضی زمانی هغه بعضی حالات چی هغه تقاضی کونکی وو هغه راعله دی دی خبری تقاضی یې کوله لتغییر الدول والملل چی دا دول او ملل دی چه سی بدل شی لکه الله تعالی مخکی مځکی ته وکتل ټول بت پرستی وه او ظلم وو او جور وو ستم وو نو الله تعالی حکمت تقاضی دا وی چی دا نظام دی چه سی بدل شی نو بیا یې حضور صلی الله علیه وسلم رواستاوه هر شی میتاو کړ. قضا بوجود روحانی آخر لتلک العلوم نو چې کله دغه سکی سوا خدای پاک فیصله وکړه په وجود روحانی بل د دې علوم د پاره نو خدای پاک دغه علوم خمسه ته یو بل روحانی وجود ورکو بل روحانی وجود چې هغه فصارت مشروحه مفصله بحسب ما یلیق بتلک القرانات نو دا علوم خمسه بیا وګرځیدل مشروح او مفصل په حسب د هغه سره چی د قراناتو او زمانو سره حالاتو سره چی مطابق وی هغه شان تفصیلاتو سره دا مشروح وګرځیدل او آسمانی دنیا ته راغله و الیه الاشارة فی قوله تعالی او دی کی دی قول دی باری تعالی کی گوره دی خبری ته اشاره ده انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین